د قران مقدس په ذریعہ باندې انسانیت ته د هدایت او د خپل رضا لاره دا خپل رضا عقیده او عمل په ذریعه د قران سره خودلې ده په دنیا کې کبه اعتبار د دنیا سره وی یا سمرا قومنا سمرا خلق چې په دنیا کې په عزت دغه رنګ رفعت په چتوالي یادېږي نو هغه د وجه د قران کریم نه دی چې هغه قران کریم ویل دی او دغه رنګي پاغه عمل کړی دی هغه الله په دنیا کې اوچت ګرځولې دي او څومره قومونه چې په دنیا کې داغو د زوال دغه رنګ دا غو د ختمېدو سبب اصل وجه چې کوم دا هغه د قران کریم په خودل دی زکه په دنیا کې ذریعہ د هدایت پنیز د الله باندې هم قران کریم دی چې قران کریم دی ویلو او د قران کریم عمل دا غي ذکر دی کولا تا ته په دنیا کې نیک او صحیح لارا الله جل جلاله به تنصیب کوي په لار باندې روانه وي ځکه الله جل جلاله فرمایي چې زما ته درسېدو لار چې دا هغه د قران کریم او د سنت نبوي صلی الله علیه وسلم تعلیم دې ذکر ده یو خو په دنیا کې انسان ته هدایت ملاوېدل په دنیا کې انسان ته عزت ملاوېدل د دنیا او د آخرت د دوانو یا په دنیا کې انسان ته ایمان نصیب کېدل په هدایت باندې راتلل دا چې کوم دی دا د الله د طرف نه دی که انسان په دنیا کې ډېرم قران لولي خو چې ده الله وته هدایت نه نصیب کړي نو ده هدایت هم نشي موندي خو قران کریم کې الله جل جلاله ډېر ځایونو کې فرمایي چې په دنیا کې الله چاته ان هدایت چاته نصیب کوي نو ډېر زینو کې الله تعالی فرمایي ويهدي اليه من ينيب او په دنیا کې الله تعالی سملا راونه کلارا هدایت چاته نصیب کوي الیه انیب چې هغه تور ګرځیدون کوي معنی دا ده چې کله انسان په دنیا کې د مقصد د الله رضا وي د مقصد چې کوم دی دا الله د دین بڑای وي د مقصد الله دین زده کول وي د مقصد د الله دین خودل وي د مقصد چې کوم دی د دین زده کړو پووي نو الله جل جلاله فرمایي د تزد دین لار وته کولاوما او چې دغه رنګي الله طرف ته د توجه نه وي الله لوی عظمت د پزل کې نه وي الله طرف ته ورګرځیدون کې نه وي نو په دنیا کې به ډېر ګرځي په دنیا کې خو الله د طرف نه غته هدایت نشي ملاوي دي کم سیز ته چې الله هدایت ویل دي قران وته هدایت ویل دي سنت وته هدایت ویل دي هغه هغه هدایت وته نشي نصیب کړي ذکر یې دینه کې ورس تراشي او سورې آل عمران کې الله تعالی فرمایي چې انسان اول ایمان راوړه د غرنګي په ہدایت باندې کلک شه او د هدایت اعمال کوا خو د ټولو نورسته د الله نه دعا کوا ګوره ځکه په قران باندې عمل کول قران ذکول قران او سنت ویل او ته حق ته رسیدل چې کم دی دا الله تعالی فرمایي دا انسان ستاسو کمال نه دی بلکې دا الله نه دعا غواړه چې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ان دا الله نه دا دعا غواړه چې رب زمونږه زمونږه زړه نه مکه کوي پس داغه نه چې تا مونږ ته هدایت نصیب کړی دی په دنیا کې او مونږ ته د خپل طرف نه رحمت را لرا کې او بخې مونږ ته بخشش د خپل طرف او کې ده صحیح عقیده د صحیح عمل په دین باندې د کلکېدو د مضبوطېدو د نورو اعمال سره ان یو خبره صدا د دې دعا هم د په دنیا کې چې انسان د هدایت لار هدایت عمل کوا خدای الله تعالی نه د هدایت لار هم پسې غواړه چې الله ما د سکه هدایت را تنصیب کې او د هدایت کتاب چې کوم دی د عزت کتاب چې کوم دی قران کریم دی انسان په دنیا کې ډېر کتابونه لولي ډېر علمونه کوي چې قران ورسره نه وینو ده په دنیا کې حق نشي موندلې د حق ته نشي رسیدلې د د هدایت چې کوم نه د کامله طریقه باندې نشي ملاویدلې په دیو ځبان دی په دنیا کې څومره علوم ویل کېږي اسلامي دا غو ټولو مقصد هم دا دوه سيزونه دي چې ډېر علمونه په دنیا کې زګه خو الله فرمایي په دې په قران زګه په دې باندې قران معنا د قران تفسیر د قران وضاحت په دې باندې زګه او که انسان په دنیا کې علم کوي د ډېر علمونه زګه خو د مقصد ته د الله کتاب د کول نوي د نبی سنت د کول نوي نو د نورو دنیا د علومو په شان ته د د علم د دنیا په علومو په شان ته د تعلم مقصدیه وای قران او سنت چې څومره علوم په دنیا کې لوستل کېږي سوار لس پنځلس علوم دغه مقصود د قران زده کړه ده چې د علمونو په ذریعہ باندې با صدا الله کتاب زکه په مختلفو طریقو سره ځکه حدیث پاک کې راځي نبی رسول الله سلام فرمایي چې دا غي مقصد هم دا دی چې په دنیا کې کله انسان علم زکوي خو په انابت سره زکوي چې ما ته الله کتاب او نبی طریقه ما ته معلومه شي په هر یو مسله په هر یو خبره کې او دې دا از دکې خو په اخلاص سره از دکې د الله درزا د پاره از دکوي نو دا د لپاره ذریعہ د جنت د الله به جنت ته ورسوي جنت په لار باندې الله تعالی دې روان کی او بل حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان چې په دنیا کې یعنی په د دې لپاره ځکوي من طلب العلم ليجاري به العلماء او ليماري به السفهاء چې علم په دنیا کې د دې لپاره ځکه چې د خلکو سره په مجادله او بحثونه په کوما یا کوم ناپوه خلک دی په علم او کم علم خلک دی هغه په دوکه کما د نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان به چې کومه جنت بینم بیا نمومي ځکه د اونې په دغه پزله کې د الله طرف ته عنایت انابت نشته ده دا د بدل کې د الله رضا مقصود نه ده نو په دې وجه باندې ته به هدایت نه نصیب کیږي په دې سره نو په دې آیت کریمه کې الله تعالی چونکه مخکنی آیت کریمه کې یو مثال ذکرو دلته الله تعالی د قران کریم مثال ذکر کړی دی مخکې آیت کریمه کې مثال د نبی صلی الله علیه وسلم او د قران درنا ذکرو چې الله جل جلاله په مکه کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبعوث کو ویلې غلو الله ولا قران ورکو دا قران یو رڼا وا په د مکه خلکو د قران عزت نکو مکه مشرکین د قران قدر نکو د قران والا د صاحب قران چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیم سره عزت او قدر نکو نو الله دا غزنه قران او د غرنګي وحي ارنا چې کوم د مدینه ته ولېګلا دا خلک صفات شو دلته الله تعالی فرمایي چې د قران مثال په شان ته د ډېر باران د اسمان نه قران مثال په شان د ډېر باران د اسمان نه فی ظلماتن خو چې باران ورېږي پای کې ډېر زیات تیری وی ظلمات غنې تیری دلته الله تعالی فرمایي چې کله قران بیانېږي نو دغه مشرکین ډېر خلک د سړي چې په خپل وګونو کې ګوتېګ دي بلکې په حج په دوران کې په مختلفو لارو باندې به خلک کې نه وړي چې کله بهار نه به خلک راتله مشرکین په عربو کې د پخوانه د نبی د ابراهیم علیه السلام د دور نورستا د حج دا طریقه سو رایج و ان چې هغه په خپل ډیر هغه طریقې دا سنت چې موږ استاد د پاره کم بیان دی دینه په غلطه طریقه باندې مختلفه طریقې کولې او چې حج لبراتلا نو د مکه مشرکین خلک کې نو په مختلفو لارو باندې چې مکه ته کوم غټه غټه لار راغلې په غلارو کې بناستو چې ګوره د مکه ته ځای خو په مکه کې یو سړی پیدا شوی دی هغه د خپل پلار نک دین پر خودلې او صاحب شوی دی او چاته به مشرانو به کې نیولې چې د سو توایي سړی دماغ کار نه کوي د پوه او سمج نه لري تاسو تک بل بل وسوي وګوره یا ساده په خپل خبره باندې کلک شي حد راځي سره چې تاسو دین واوړي هغه مورخینو ذکر کړی چې ډېر خلک پکې دسه مو چې کله باغ دا خبر وکړه چې د دې سړی پیدا شوی چې ځان ته اخر نبی وای او دا دا خبره تاسو ته کوي او تاسو هغه خپل لاړ نشئ نو ډېر خلک بده سی و چې کوم خیاران هغه بلال چیر دا څنګه سره به مونږ وینو نو چې اکثر ولاړه او نبی رسول الله سلام خبره به واوره دی بیا به ایمان راوړو کاغه ته حقیقت د ښکارا شو چې بهر داخله کې او شان وای او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پخپل خپل باندې واوره چې د سوي نو غسدي د خو حق او سچ وای لکه ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان نه راوړې کله چې صحابه کرام هجرت کو حبشه ته لاړه نو مکه خلکو ولګی دا او جرګه جوړ کړه او بادشاہ ته حبشه بادشاہ ته لاړل چې دلته خلک زموږ د ملک نه راغلي دی هغه خپل دین پرې خوري دا خلک موږ لراکا دا زموږ سره واپس ولګی دا د خپل ملک نه وشړه دغه دوی چې کم دی یعنی زمونږ دغه مشرانو دین پر خودلې وا بادشاہ چې کومو هرقل بادشاہ او ته چې د سزا د خپل مل نه دیونه شم شړل بلکې زباول دا وغړم داغه باره کې معلومات کوم چې یو سوي د دې مشر چې کوم ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ وو دا غنه تاسو کو چې تاسو غوړه خبره کوي چې دا سره یعنی دا خلک د خپل د ملک نو چړه خو دا مشر چې کوم دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تاسو ته سوي ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ ورسته بیا حدیث نقل کړی چې ما بادشاہ ته دروغ نشو ویلې رښتیا مې ورته وی لکه محدثینو د حدیث په باب د رښتیاو کې ذکر کړی دی چې رښتیا ویل چې کومې دا په دنیا کې انسان له نجات ورکوي او دروغ ویل دوکه کول دا انسان له هلاکت تر سوي په دنیا کې لکه حدیث کې مرادي نبی رسول الله سلام فرمایي چې ان البر يهدي الى الجنه ان البر يهدي الى ان الصدق يهدي الى البر یقینا دا صدق چې د رښتیا چې دا انسان رسوي نه کېتا و ان البر یهدی ال الجنه او نیکی چې کوم دا دا به تار رسوي جنت ته و ان الکذب او یقینا دروغ چې دی یهدی دا چې کوم د انسان ته چې کوم دی لار خیر روانوي ال الفجور نا فرمانه د الله ته و ان الفجور او یقینا فرمانه چې یهدی ال النار انسان رسوي اورتا په دیو ځ باندې ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ تو فرمایل چې د موږ ته چې تاسو یې کې والله بندگی کوي د مخلوق بندگی م کوي صفات د الله کوي لوی د الله بیانوي او دې چې کم دی زموږ ډېر الہ چې کم دی هغه ټول پر خو دې یو الہ چې کم دی منل دی او دوی مونږ ته دا وایي چې تاسو د مانځه پابندي کوئ مونږ ته وایي چې تاسو زکات ورکوئ مونږ ته وایي چې تاسو په معاشره کې د خلکو سره ښه اخلاق استعمالوئ په خو اخلاقو د معاشره کې د خلکو سره ژوند تیروئ او بل مونږ ته دا وایي چې هغه سم وایي چې کم څه تاسو پلار نکونه ویلو دا بخاری او د مسلم حدیث دی هغه خبره مکه وای چې کم پلار نکونه تاسو کولې بلکې زما تابع شي چې الله سویل دین علی سویل دین اقا کوي هغه نورستا هغه بادشاہ چې کوم هغه صحابه راوخته لاندو نه هغه کلام واورېدلو ایمان هم ته بیا راوړلو نبی صلی الله علیه وسلم بیا هغه غایبانه جنازه وکړه مقصد داو ډیر خلک د سیو چې هغه یعنی په مکه کې خلک کې نوړي چې د خپل مزه د دیو جنا چې یک کلب کم یو سړی چې لاړ شي او د پیغمبر خبره واوري د دې کلام واوري د دې کلام په باندې اثر کوي بیا د بیا مسلمانېږي په دغه ته مفسرینو ذکر کړی چې کومه خبره د چا حق وي نه په خپل تړي باندې اثر به خامخ کوي یا قران چې کومه دا ودا صفت د قران د چې قران په انسان په ځل باندې اثر کوي لکه عمر رضی الله تعالی عنہ د ایمان واقع سره د قران واوریدلو نو چې کوم داغه په ځل کې انابتو رجوع ال الله او هغه تعالی تعالی ایمان نصیب کو ابو جال جو داغه په ځل کې زید انابت پکې تنو ما چې ذکر شو چې هدایت خو الله نصیب کوي خو هغه چاته نصیب کوي چې کوم انسان بغل کې نه بت وی رجوع ال الله وی دا زړه چې کم دی دا د هر سنه صفا وی د غرنګ دا صرف او صرف د فضل کې للهیت پکې پروت وی چې دا الله بنده ما د مخلوق بنده نه ما زه صرف بد الله تابعداري کوم په دنیا کې د چا تابع نه ما چې د چا د وجنا یعنی د قران او د سنت نه واوړم صرف او صرف دغه بدل کې دای چې دا ان صرف او صرف د الله باندې هم نه مخلوق باندې نه یم هغه انسان ته الله په دنیا کې هدایت نصیب کوي او ابو جال چې وو داغه بدل کې چې کوم وو عداوت او بغض حسد او د صحابه او د ایمان والو سره الله فرمایي هغه ته ایمان نصیب نشو بلکې هغه چې کوم دی هغه د صحابه او د نبی صلی الله علیه وسلم په مقابله کې چې کوم دی هغه مردار شو بدر کوی ته وګرځول دا به سوجه چې هغه د قران سره دښمنی کوله نو دلته الله تعالی فرمایي خلکو د قران مثال وره قران د شانته ده هغه ډیر باران باندې اسمان نه چپای کړي زیات تیاری وي او پړق پړق پکې وي برخنا پکې وي ډیر خلک خپل ګوتې په غونو کې دي دا د جنت ده وګونو پر دې نو نشلي الله فرمایي د قرنګي مثال د قران دی چې قران د اسمان نه راځي نو په شان تل ډیرو باران باندې دی په دنیا کې د قران په راتلو په وجه باندې په دنیا کې د کفر تیار ده د شرک تیار ده بدعات تیارې د رسمنو د رواجونو تیارې نور په دنیا کې ان د فتنو تیارې دي نو په دغه وخت کې قران چې کم دی دا ان صدرنا د پړق د قران د دلایل چې کم دي د برېښنا او غلزار د پشان ته خلکو لپاره مقصد دا دی چې انسان په دنیا کې د کفر نه د شرک نه د بدعاتو نه د رواجونو نه د رسمونو نه د غرنګ په دنیا د محبت نه د غرنګ نور د ګناهونو سبب سبانه بچ کیږي په قران سره بچ کیږي قران یو رڼا د محکم مخکنی مثال کې ذکر درنا د قرانو چې قران دې نه ویل ویلې نو ته شرک نه پیژنې ځان ته نشه بچ کولې قران دې نه ویلې بدعت نه پیژنې ځان ته نشه بچ کولې چې قران دې نه ویلې د مخلوق حق د ته معلوم نه دی مخلوق بسنګ هغه له بسنګ دغه حق ورکی چې قران دې نه ویلې د مور پلار حقوق ته نه پیژنې قران دې نه ویلې د خپلوانو حقوق به ته نه پیژنې چې قران دې نه ویلي د معاشره د خلکو حقوق نه پیژني چې د مشر څه حق دی د کشر څه حق دی د عالم څه حق دی د گاونډي څه حق دی او د زنانو څه حقوق دی د نارینه څه حقوق دی دا به د قران نه چاته معلوم نه وي چې قران نه ویلي نو کډیر به خپل ځل تسلی ورکی خو الله فرمایي چې نه قران په شان ته د باران باندې چې کله باران وشي هغه کې تیارې وي ګړز ګړز وي او په باران چې کم دی د تیارو د وجنه نه ودرېږي د برښنا د وجنه نه ودرېږي د ګړزارو د وجنه نه ودرېږي معنی دا ده چې نبی رسول الله سلام تعالی او فرمایي نبی ته قران بیان کا د خلکو شرک استا قران نشي ختمولې د شرک چې کم نه د استا आवाज نشي ختمه کولې بدعات استا आवाज نشي ختمه کولې رسمونه رواجونه چې کم دي د استا د مشن نشي ختمولې الله به دا ټول ختموي په دې په دې قران په ذریعہ سره د قران پر نام سره او خلکو بس غوګونه کې خدا په خپل غوګونو کې جوای نه وړي په دیو ځباندې ورسته براشي چې قران کریم کې الله تعالی فرمایي یو تدبیر دا غو داو چې کله به نبی صلی الله علیه وسلم په مکه کې په مسجد حرم کې یا په نورو ځایونو کې به قران بیانولو نو ډیر خلک به د سی واغو به وای چې اخبار به یو بل سره مشوره او کجرا شي پیغمبر په مجلس کې کینه خو چې کله د قران بیان کوي نو قران موږ ته صحابه او توي تاسو په خپل یو بل سره خبرې کوي شور بګي کوي لعلکم تغلبون د لپاره چې تاسو غالب شئ خلک په قران پوه نه شي په دې وجه باندې ان قران کریم کې الله تعالی دا په جواب کې الله فرمایي و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون اے خلکو کله چې قران لوستل کېږي نو تاسو چپ شئ اذا قرئ القران کله چې قران لوستل کېږي فاستمعوا له والخبر دا چې وکې دا وتا او دیم خبره چې انسیتو چپ شي انسات په کلام د برو ربو کې ویل کېږي خلی خاموش شي تا خپل غوګونم قران ته متوجه کا او خپل جبم د نورو د دنیا د مشغولو نه چې کم دی دنیا خبرونه بند کا چې کړه دوه کارونه تو کې لعلکم ترحمون دې پر چې الله رحم پتا سو باندې وشي لکه دلته ذکر دی الله فرمایي مشرکین خو د قران دا ورې دون خپل غوګونو کې مالو شان دي د غرنګ غوګونو کې چې کم د ګوتې کې چې د قران وانه اورم او دا ځکه وي چې د سنا چې قران واورم مسلمان شمه مسلمانانو سره چې کم مسلمان وته ډېر زیات بد ښکارېدو مقصد دا دی په دنیا کې څه ان د ټولو پریشانو حل چې کم دی دا قران دی د ټولو دشمنو دا دعوتونو د ختمېدلو ذریعہ چې کم دا قران دی چې قران دی وې او قران دی ذکو خدای ځله نه ذکو اونی امنی بو ګرځي لکه بل ذکر الله تعالی فرمایي وا يهدي الیه من ينيب الله هغه چاته هدایت نصیب کوي چې هغه منیب وي منیب د غزر چې کم دی په دنیا کې الله طرف ته ورګرځېدون کوي مرد چې کم دی د الله غلام خپل ځان ګرځولې وي د بل چا غلام نه وي دنیا کې الله فرمایي انسان غلامي به زما کې د بل مخلوق غلامي کول په دنیا کې نشته صرف او صرف زما غلام ځان وګڼه او زما بنده ځان وګڼه د ټوله دنیا د دقت نظر نه ټوله دنیا شاته وګرځو او ما ته ودرېګا زما دي ان خالقت مالکیت رازقت زما د ذات متعلق سوچ وکا او بیا چې کوم د زما طرف ته ور ورګرځیدون کې بدل کې زما طرف ته انابت نو دا ان د دین به ته نصیب کم تقوا به ته نصیب کم په دنیا کې په ډېر ځایونو کې الله تعالی فرمایي چې په دنیا کې هغه انسان په دنیا کې الله تعالی دله یعنی د دین او د دنیا دوه عزت ولا ورکوي حقيقي عزت چې کوم انسان چې کوم دی د الله تعالی طرف ته چې کوم دی سوچ فکر کوي د الله تعالی په وحدانیت کې د الله په لوی کې د الله په عظمت کې په دنیا کې سوچ او فکر کوي چې دا دنیا ختمېدونکې ده ډېر دینو ګرس تعالی الله تعالی فرمایي چې دا خلک به هغه انسان چې کوم انسان په دې باندې سوچ کوي چې زه خو ور ورکول ته ما اوس لوی شمه د غرنګ سپینګره شم بوډا شم سبب مړ شم د خاو تورو خاور لبلاړ شم دغه رنګ مخکینه مو هغه زموږ استاد جان په دې دنیا کې ګرځیدا عالم ګټلو دولت هم ګټلو عزت هم بر سره او بادشاہ هم بر سره قوت امر سره او طاقت امر سره د خلکو ځان ته شارې کول چې يم خو زما انن خاورې پراته وي الله فرمایي انسان ته هم د قرنګي خاورې شي خدای الله صبر چې کم ډېر زیات دوی دی په دنیا کې خلک سرکشي هم کوي طاقتونه هم ورسره اشتري ځان ته اشاره هم کوي والله ولا سزا نه ور کوي چې کله الله فرمایي زما هغه صبر چې کم ډېر زیات دی او د غرنګ الله فرمایي زر نه سما هو کله اونې ولون بیا به د چغې وباسي په دنیا کې او که په دنیا کې ونه سم آخرت کې به ولا سزا ور کوم چې انسان په دنیا کې څه د صرف او صرف د الله دین او د الله هغه وحدانیت د الله لویواله د الله عظمت او د دې خبره سوچ کې الله چې په دنیا کې الله د سره پیدا کړی ما کله سره په او سمج د خلکو سره صدا ډېرو خلکو سره په عمر سره شته سمج اکثر خلک زیات خلک چې کوم سمجدار دي پويږي دړو خلکو به شان چې کم دی د حق او د باطل او د غرنګ د خو د بدو د ګناو د جرم چې کم دی هغه ګډوډواله پاګه باندې نشته دی او د دنیا د وجه نه د دنیا د محبت د وجه نه انسان چې کم دی هغه سره الټ روان دی کم انسان په دنیا کې د صرف او صرف د دې خبرې سوچو کو جزب سبا مرما دې قبر ته ولاړ شم زمانه به تاسو کې چې رب دې سوکو پیغمبر دې څوک تاسو کوم سړی لګل شو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ته سوي او د تا په دنیا کې د چا په دین باندې د چا په طریقه باندې ژوندۍ تیر کړې و نو مال هم په دنیا کې پاتې شو دا ټول دا ټول ذله زما شو نو ماته دې څه فائدہ ده دا ټول ذله د مارکیټونو او بانکونو او د غرنګي دا څو سپین زما شو نو مال ته دې څه فائدہ ده اسم در سره نه پاتې کیږي یو عمل بدر سره پاتې وي نو چې کوم انسان په دنیا کې مخکې دا سوچ دا فکر وکړو چې سبا الله خواله زما الله دربار کې حاضرېږم دا هیڅ بم زما سره په دنیا کې نه وي دغه د چا حق هم نه خوري په دنیا کې ده نه به چا حق خوري د بل مسلمان مال باندې خوري دولت باندې خوري غلا باندې کوي ډاکه باندې کوي زنا باندې کوي د په دنیا کې څه روان وي او ځکه له دا سوچ چې څه خو بچ تمرم خلک مري زې جنازه کوما خلک مري او زې خقومه جنازه ولا کوما خپل ځان زماره ستانه سره هیر دی چې خپل ځان یو سړی وغم وګو او دغه رنګ دی نورم خلکو د لپاره معاشره کې د مقصد څو د الله د دین خدمت او د دین خدمت کول د مقصد د خلکو اصلاح د مقصد نو په دنیا کې الله تعالی چې کوم دی دنیا عزت خو الله سم انسان لور کوي هغه سره عارضی دی نو دلته الله تعالی فرمایي د قران مثال سره دا بشان ته د غنو باران دی چې په باران وشي هغه سره چې کوم ټوله دنیا چې کوم صفا کیږي خو هغه کې چې کوم تیرې وي مارا شرکیات بدعات رسمونه رواجونه د دنیا نور چې کوم دوکي وغیرہ دا ټول چې کوم دی ختميږي معنی دا دا ټول تیرې ختميږي بس سره په قران سره او اخیری مثال چې کوم دی دا د ذکر دا دریم مثال چې کوم دی د منافقین دی دنیا کې منافقین خلک نبی صلی الله علیه وسلم سره بناو چې موږ مسلمانان یو الله تعالی فرمایي دا ګوت مثال دی یکاد البرق یخطف او صارهم نزیه دا برېخنا چې خلکو دا نظرونه د طاقت د نظر د لو تختوي کلما ظالهم الکرج رڼا شې دیو ته په پلق سره په برېښنا سره مشو فی نزد دیو باغې کې وای د ازلم عالم کرج تیار شې په دی باندې قامونه ودرېږي نو د منافق هم دغه مثال دی د په دنیا کې د مسلمان سره یو ځای ګرځي په یو معاشره کې ګرځي او چې کله د مړ شو نو په د باندې پړقه تیار ختم شو بیا په دی باندې ولاړ وي قبر او قیامت کې دا له هیڅ جواب نشي ورکولای منکر نکیر لم جواب نشي ورکولای چې ادب می الله او پیغمبر محمد رسول الله او دین می چې کم دی هغه اسلام او جن په دې دې دین باندې تیر کړی دا جواب دی نشي ورکولای دیو جن الله فرمایي منافق مثال هم دا دی تر دې پورې منافقینو د نبی صلی الله علیه وسلم سره شریکو نبی صلی الله علیه وسلم په توجه ولاړ اقامت بهم کولو باندې مورخینو ذکر کړی بلکې چې انسان سره ایمان نه وي ډېر خلک د سړي دنا بیت الله تلار شي او حج عمره لاړ شل ځان له قسم قسم ذکر دا کفن ذکر دا په زمزم وګو باندې وینځي او سو بګلاړ چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روزې سره ومګي د بیت الله سره ومګي او بیا راوړي په دې کې کفن په دې کې بزخخ شمن او بخ او بخ خل شمه نو ټیک دا سيزونه خو سوي عظمت لري بیت الله چې کوم دی په دنیا کې د عظمت ځای دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د عظمت او د لوی محبوب پیغمبر تر شوی خو په دې تنه بخله کېږي په دنیا کې په دې باندې څه کېږي بخله کېږي نه که بخله کېدنه عبد الله ابن ابي ابن سلول در منافقین رئیس او مشر چې کله امر شو هغه زوی راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زما د پلار جنازه وکا او کته غواړم خپل دا کورتا او دا قبیس عمل ورکه په دې باندې الله بچ دې معاف کی نو نبی صلی الله علیه وسلم خپل کورتا ولا ورکړه او راغه پاغه باندې جنازه وکړه په دغه وخت عمر رضی الله تعالی عنہ راغه او ته فرمایله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چا جنازه کې دا سړی خو چې کوم منافقینو مشر دی مسلمانانو دشمن دی اسلام دشمن دی په نبی صلی الله علیه وسلم وخت وته چې دا الله منه کړی نه یم د دینه لجکلا نبی صلی الله علیه وسلم جنازه وکړه مفسرین مورخینو دا غي تاریخ ذکر کړی عبد الله بن ابي بن سلول او خاف شو الله تعالی طرفنا وته وحي راغله ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم کته الله کته د الله نه بخنه غواړي د یو عبد الله ابن ابي ابن سلول لپاره او یا ځل ولا بخنه غواړي خو الله نه معاف کوي مقصد دا دی چې عمل د عمل صحیح وي ان عقیده د قران موافق او عمل د سنت موافق او تعالی نور سيزونه فائدہ ور کوي او کا عقیده د قران نه خلاف وا عمل د سنت نه خلاف نو دا کفن چې خدای د زمزم په وبو باندې ویني دا تعالی څه فائدہ نه ور کوي که فائدہ ورکول نو دغه رئیس المنافقین لږ کوم نبی صلی الله علیه وسلم خپل قمیص مبارک ورکړی دی چې هغه د نبی صلی الله علیه وسلم د وجود سره لګیدل دی هغه مولد الله هغه له صدا څخه فائدہ ورنه ورکړي هغه لکه جا مسلمان نو په دل کې کفر وو دلته الله تعالی فرمایي چې منافقین مثال هم د دغه څه په دنیا کې منافقت مکوي معنی دا دی چې منافقین چې کم دي دا په دنیا کې څه دي ان لږ وخت به مسلمانانو سره فائدہ واخلي خو بیا په تیار کې ولو شاء الله لذهب بسمع وابصارهم ان الله على كل شيء قدير او الله تعالی چې کوم د غخو خوین ردو د طاقت دا او ردو طاقت د لیدو دا به چې اغستوي او الله تعالی په هر څه باندې قدرت والا دی معنا دا چې الله په دنیا کې څه کول غواړي کله چا سترګې الله ختمه نو طاقت نشته دی کله چا نه خو طاقت داخله نو طاقت نشته دی تاسو کې وجنه بیا طاقت نشته دی او تاسو کې خلک وجنه خو الله ژوندې پاتې کینو بیا پاتې کیږي او مقصد دا دی چې په عالم کې د دې ټولو متصرف چې کم دی څنګه په دنیا کې انسان چې کم ظلمت او چرونه بچي په